الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير د يهودو د یو سوال او د طعن جواب ورکړي تاسو ته پرون درس کې دا خبره معلومه شوه چې يهودو به د یو غلط مقصد په نیت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راعینا ویل او صحابه کرامو به هم دا لفظ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته استعمالولو د دې وجنه چې دا يهود اهل کتاب دي او په دوی کې ډېر انبيات تیر شوي دي نو کېدای چې دا به د آداب د مقام نبوت نه خبر وي دا ور پیغمبر سره دا ادب چې راعینا سره والله وایي نو صحابه کرامو به راعینا ویل راعینا لفظ بیا الله جل جلاله اغا ویل د راعینا منسوخ کړ ختم یک هغه حکم د هغه په ځای دا ارشاد فرمایي چې تاسو کلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د یو خبرې سوال کوي تاسو ولوي انظرنا مونږ له وګوره یا مونږ له انتظار وکړو په دې خبره مونږ پوه نشو نو دې يهودو په دې وخت کې په اسلام او په قران پاک باندې لات او تان شروع پیدا څنګه کتاب ده نن یو حکمي پکې سبا بل حکمي پکې نن یو خبره کوي سبا بل خبره کوي دا خو معلومه ده چې قران پاک کې نن یو خبره راځي او په دې خبره کې سبا عیب ښکار شي دوه وایي نو به الله بدل کی ولی الله په عیب په دې عیب نو خبر مخ کی چې سبا به دا عیب پیدا کی نو الله جل جلاله ورته ارشاد فرمایي چې دا مخکې حکم ما نازل کړی ده د دې دا مطلب نه چې په ورستنی حکم زه خبر نه یم خو لیکن د نن دی حالت سره د انسانانو د دې حالت سره هم دک حکم مناسب وي او په باس کې به هغه بل حکم مناسب دا ما ته پته چې دې میاشتې پورې دې کال پورې دا حکم مناسب ده دا غنه بعد مسلمانانو ایمان مضبوط شو اعمال مضبوط شول کله مضبوط حکم نازل ول چې کوم ده ها پکار شپلاړ شي ورځ راشي هغه باندې څوک هم اشکال نه کوي دم نسخه ده تکویناتو کې کائناتو کې دا نسخه شپه لاړ شي ورځ را شي ورځ را شي شپه لاړ شي شپه را شي ورځ را شي سړی بیمار بیا ټیک شي ماشومی نو جوان شي نو جوان شي بیا بوډا شي نو همدک شانتا دی الله جل جلاله په احکامو کې هم تغییر او تبديل راځي د دې مثال څه دی لکه یو ډاکټر وي ستا په بیماری باندې پوره پوه شي پوره ور باندې پوه شي نو تا د حالت سره د یوې میاشتې دارو د نظر کې چې یو میاشت دا دارو خوره نو هغه تعالی د یو دی موجود میاشتې دارو تجویز کی هغه ته پتی چې بیا په دوم ځل راشي نو بیا په پلانې پلانې دارو ولا ورکو چې په دریم ځل راشي بیا په پلانې پلانې دارو ولا ورکو ځکه شانت دی الله جل جلاله په دې اوس حال سره چې کوم حکم نازل کړي په دې هم علم شته چې سبا کوم حکم نازلې په هغه هم علم شته او ظاهره بدیهي خبره ده حکومتونو کې ترمیم کیږي کنه کیږي دا اټویه ترمیم ده د فلانه ترمیم ده نو د انسان چې یو قانون جوړ کی فاغي کې هغه ترمیم کوي دی دی حالات سره دا حکم مناسب دی بعد حالات پته ده ته نه بیا بل حکم مناسب بل اډر او بس البته چې دا انسانانو په قانون په حکومت په اړونو په قوانینو کې تبدیلی راځي نو دی الله جل جلاله په حکم کې هم تبدیلی راځي عین مصلحت ده خو لیکن خبره ده چې انسان کوم حکم او امر او قانون بدلی هغه د سبا ورځ په حالات په خبر نه ده د لا خبرې وجنه چې کوم د بیا قانون د هغه حالت سره برابر برابر وي او الله چې کوم ده نن مصلحت او فائدہ په دې حکم کې د انسان د پاره سبا ورځ یو مېش یو کال بعد د په بل حکم کې د لپاره مصلحت ده د الله د احکام او تبدیلی دا په مصلحت بناوي په فائدې د انسانانو باندې بناوي سمره خبره پوهیږي او کوم چې موږ د انسانانو قوانين جوړ ځکه تفسیری دا بنا په دې باندې چې موږ په هم قاصر یو زموږ په هم کې قصور وي سبا ورځ حالات باندې موږ نه په یو شاعر سره موږ څنګه حکم برابر کړو چې نن برابرې سبا هم برابر سمجھ کړه له خبر قران عظیم شان کې منسوخ آیاتونه سورہ دي دي کې دا متقدمین او مخکینی علما او رائے دار چې 1500 دي بیا جلال الدین سیوطی رحم الله تحقیق وکړو وکړو هغه وینا شل دي پېښوري ولا رحم الله تحقیق وکړو هغه ویل سلور دا ټول منسوخ آیاتونه لپاره یو ځای پیدا کړ دا علماء دي کړ په قران از مشار په کار راځي په ټول عمل وشي منسوخ آیاتونه پنځه څو لري په کار نشل په کار هغه ورته توجيهات وکړل محل ولا پیدا کړ چې دا آیات دې سره پټ کیږي دا دې سره پټ کیږي د څلور امام شاول الله رحمه الله په خدای شان ورشا کشمیر املا فرمای قران از مشان کې سره منسوخ آیاتونه ستل په زرباری کې لیکلي بخاری شریف شرعي د هر یو آیات لپاره موږ یو یو جزئی ځای پیدا کوو چې ور باندې تطبیق شي لدا مطلب نه چې د قرآن پاک نه نه قرآن پاک موجود ده خو اصلي دا خبره دی پوری کوي چې څومره آیاتونه منسوخ کم وي دا د قرآن د مشان هغه شان رفعت ده او چتواله الله جل جلاله احکام منسوخ کړی دي هغه څو صورت دي یو دا چې الله جل جلاله یو حکم پریږدي حکم پاتې شي لیکن هغه آیاتونه چې په کوم آیاتونو سره الله دا حکم ذکر کړي هغه حکم الفاظ نسخه کی هغه ختم کی په خبر پوښ حکم پاتې شي مسلمانانو باندې لازمي چې حکم ومني خو لیکن هغه کوم حکم لپاره چې الله الفاظ استعمال کړی وي کوم آیتونه استعمال شوي هغه آیتونه د قران پاک نه خوب هسي څوک یې باز الله عز وجل حکم د شریعت چې یو سړی شادي شوده وي شادي شوده وي العیاذ بالله من ذلک اغي زنا نو شریعت دا وي دا په ډبورو باندې پتر باندې به ولي برسلام په کلو میدان کې ودرېږي او په پتر باندې به خلک ولي څو پرې مړ شي کنه او دې لپاره الله جل جلاله آیاتونه هغه ذکر کړی څه فرمایي الشيخه او الشيخ اذا ثنايا یو بډی خزا دلته مراد بډی ده هغه چې خاوند دی الشيخه هغه خزا چې خاوند دی الشيخ هغه سړی چې هغه خبيبي وي اذا ثنايا کله دې دواړه سيناو فرچ وو په ډبرو باندې اور سمسار کړ نکاله من الله ته الله طرف ته عذاب والله عزیز حکیم اوس دا آیتونه قران پاک کې نشته ولیکن درجه حکم دا موجود ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه یو سړی او غامدی او یو سړی او بل خلک د رجم کړی دي حج ور باندې نافذ کړی درجه د پتر باندې استلې حضرت معاذ رضی الله تعالی دا یو صورت ته تیار شو پوه شو ورته حکم پاتې وي درجه والا حکم پاتې له اوس تر قیامت پورې وي او الفاظ آیاتونه چې کوم دا حکم خدای ور باندې بیان کړي او قران پاک ته زموږ تلاوت نکوو که څوک دغه آیات چې ما تاسو خدمت کې عرض کړ مانځ کې وایي مونږ نه فرض ور باندې ادا نه شو ذکر او قول د قران عظیم شان الفاظ عیسی نه دي سمج کړه را خبر لا یو دوم دا چې حکم الله ختم کی هغه حکم اوس موږ ته متوجي نه وی چې هغه حکم په عمل کې راړو عمل ور باندې وکړو خو لیکن هغه الفاظ پاتې دي چې کوم الفاظ باندې الله تعالی کوم حکم ذکر کړی لکه الله جل جلاله حکم داو چې کله د یو خزي خاون مرشي دا به عدت تیری یو کال سورو تیری یو کال عدت په تیری بیا الله جل جلاله اوس دي الفاظم على ثلاث قران پاک کې راغلي دي او حکم د عدت سره دی یو کال هیڅ سال ودا عدت دی په بعد کې الله جل جلاله دا حکم فرمایي والذین يتوفون منکم ازواج يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره په هغه خزي چې دا هغه خاون مړ شي نو دې عدت څلور میاشتې او لس ورځې اوس د اول حکم د فارج کوم الفاظ هغه هم قران پاک کې موجود دي یو کال ولا احکام چې خو حکم خدای ذکر الفاظ موجود دي او دا الفاظ هم قران پاک کې موجود دي کما استاد خدمت کې د آیات وایي خو لیکن دا اول حکم منسوخ ده چې یو کلو هغه عیدت وفات او د دوم آیات حکم او الفاظ دواړه بجا موجود دي څه مشکل الله جل جلاله دا حکم نازل کړو چې یو مسلمان مؤمن د پیغمبر علی السلام امتی د هغه د لسو کافرانو سره مقابله راشي نو دا یو مسلمان به د لسو کافرانو نه څخه کول تختیدلو ګناکار کبیره ګناه کافر سره مقابله رااله هغه لس کسان ته یو کس وي ته به تختیده هغه سره مقابله کوي البته کتیا بار او به کو تختیده خیر خو چې لس وي نه به تخت ویلار به ٹھیک شو او کو تختیدل ګناکار کبیره ګناه به الله جل جلاله دا حکم منسوخ به وی چې نه دوه کافر وي یو مسلمان یو مسلمان به دوه کافر سره مقابله کوي د دوه کافرانو نه به تخت نه ورته ودرېږي البته کدرېو همت خدای له چوت نه کی ونه تختی خو که چیرته و تختی دغه درو نه ګناګار نه اجازه ده ځکه یو کمزوري دی وګوره اول حکم دار چې د لسو کافرو مقابل کې به ودرېږي په بعد کې حکم دار دی د دوه کافرو مقابل کې به ودرېږي اول د پاره هم الفاظ قران پاک کې موجود دي اول حکم والا دوم حکم والا هم الفاظ موجود دي نو حکم منسوخ شوی دی او تلاوت نه ده منسوخ سمجھ کړه خبره بعض احکام د څه دي چې نسخ صورت کې چې حکم هم ختم ده الفاظ هم نشته قران پاک که احادیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مفسرین حضرات فرمایي پیغمبر اسلام نقل کې صحابه ونه چې سورۃ البقره ډېر ستر سورۃ دوه سپاره او درې سپاره کې نو کې سره راغلي دا ډېر ستر سورته په ټول قرآن پاک سورته البقره سورته الاحزاب دا هم د سورته بقره په شان باندې طویل او سورته لیکن اوس هغه ورکه ده وجه سره دا غیره حصہ منسوخه شوې ده نه الفاظ ته او نه احکام ته څه مشکل البته هغه آیاتونه چې د هغو الفاظ پاتې وي او حکم ختم شوی وي کله کله الله دا حکم ختم کی په ځای باندې بل حکم راځي یو حکم ختم شي بل حکم په ځای راځي په تور مثال حکم دا چې یو مسلمان بل له کافر مقابله کوي دا حکم منسوخ شو په ځای بل حکم راغی چې یو مسلمان به د دوه کسانو مقابله کوي ٹھیک شو دا دواړه موجود دي قرآن پاک کې نو یو حکم ختم شوی دی هغه په ځای باندې بل حکم حکم دا راغی چې بیت الله شریف دا بیت المقدس ته موږ کوي پاک حکمرانه چې بیت الله شریف ته نسکوي دا اول حکم هغه که صراحتا نه ذکر قران پاک کې خو چې د بیت الله د تحویل د قاعده د قبله د تحویل حکم راغی دا غاول حکم هم ور سره مذکور ته ضمنن چې بیت المقدس ته مونږ شوی دا او باقي بیا هغه حکم غوړې منسوخ کړ هغه بیت الله شریف ته مونږ کوي نه دا هغه حکم په ځای باندې دوم حکم نه چې بیت الله ته مخ اړوي صحیح ده مخکې حکم دا چې یو سړی مړکی نو دا به خپل اقربا او وصیت کوي څه کوي وصیت وکړي چې مړ کیږي دوی پوېږي چې را مړ کیږي نو دا به چې دی میرا دی وارث ته به دور ورکه دی وارث ته به دور ورکه دی دا تقسیم به دی کوي یا بعد چې د میراث احکام راغله قران پاک اوس وصیت واجب نه ده کسي چا مستحب وصیت کول د نور وارثانو په اجازه باندې بیا ټیک ته اوس وصیت واجب ضروری نه ده اوس میراث احکام خپل قران پاک کې موجود دي نو دا وصیت والا حکم ختم دا غي په ځای باندې حکم د میراث الله راغله ٹھیک شو بعض اوقات کې څه شي چې الله په حکم ختم کی په حکم دا غي په ځای باندې بل حکم رانشي ځکه دا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومې خزي نوی راشي او نوی مسلمانان شي تاسو د اسلام او د ایمان امتحان ورنه علي فمتحنوه